ډېره مننه زموږ یو بل اورېدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیک رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده وایي که یو سړی موټر ولري نو په دې موټر کې زکات سته او که نه سته حضراتو موټر به وګورو که دغه موټر یو چا رانیولی دی او هلته ولاړ دی د تجارت لپاره یې رانیولی دی چې دغه موټر نن په درې لکه اوغانۍ وو سبا په لس لکه ما ته خرڅېږي د تجارت لپاره یې رانیولی دی هلته ولاړ دی خرڅوي یې ګټه پر کوي په دغسې موټر کې زکات شته او که داسې موټر وي چې هغه چلیږي لکه دا ښاري سرویسات یا دغه لارۍ چې بارونه پکښې کې وړي یا دغه نور مثلا موټران دي چې سواري د یوه ځایه بل ځای ته پکښې کې نقل کړي کرایه پکښې کې ګټي مقصد یې دا دی په دغسې موټرانو کې په رقبه کې د موټر په هغه رأس المال کښې د موټر زکات نشته هغه کرایه چې ده په وګټل او هغه ته به حساب وکړو چې کال هم پر تېر سي، که داسې و چې دی د پوره خلاص و او کرایه فاضل تر حاجت سوه، د بچانو تر نفقه و، تر هغه مثلاً خورکه، تر هغه جامې و، تر لاندې بالا بوت سوه، بیا په هغه کې څلوېښتم ور اخیسته او ښځه دغه موټران دا چې چلېږي، دا هغه عوامل او حوامل بلل کېږي، یعنې د کرې کښۍ اوښان دا معاف دي او دا له یوې غوایۍ چې دا عمل پکې دي دا معاف دي په دې وخت کې دا زکات نشته والسلام